الحج اشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا ورفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب مخکې الله تعالی ویل اتم الحج والعمرة لله حج او عمره د الله تعالی د پاره پوره کړئ د الله تعالی د رضا لپاره نو په دې آیات کې طریقې ذکر کیږي د اتمام د حج هغه طریقې څو ذکر کیږي درې طریقې الله تعالی بیان کړې دي یو وخت د احرام د حج د حج کومه میاشتې دي په کومو میاشتو کې احرام د حج د پاره تړلی شي دویمه مسله الله تعالی بیانوي ممنوعات ممنوعات د حج په لاره پسه ولا پسوق ولا جدال په الحج دا کارونه ونه کې په حج کې او څلورم درېمه خبره امر په توخې وړلو سره او په دې درې وانو کې الله تعالی رد کوي پر اسمنو د جاهلیت والو باندې الحج اشهر معلومات وخت د احرام د حج میاشتې لري معلومه الحج معنی ودا کوي الحج یعنی وقت احرام الحج وخت د احرام د حج اشهر معلومات هغه میاشتې معلومې دي هغه میاشتې معلومې دي شوال ذوالقعده او لس لس ورځې د ذوالحجې که یو مؤمن مسلمان اراده کوي چې زه ځم حج له نو د شوال د میاشتې نه احرام تړلی شي هلته کې لاړ شي بیت الله ترې نږدې ځان لرې کمره واخلي په کرایي باندې هلته کې اوسیږي او قلار د بیت الله طواف دی کوي ذکر اسکار دی کوي تلاوت دی کوي بیا چې کله د حج ورځ راشي پای کې حج ادا کی نو شوال ذوالقعده او لس ورځې د ذوالحجې دا میاشت ده وقت احرام الحج دی ده الحج معنا به داسې کوي حج کول نه حج په شوال کې نه کیږي یا حج په ذوالقاعده کې نه کیږي الحج وخت د احرام د حج وخت د احرام د حج اشهر معلومات غمیاشتې معلومې دي په څه باندې معلوم شوي دي نو هغه معلوم شوی دی تفسیر المنار معنا کړی ده معلومات لانه منقول بالتواتر العملی من عهد ابراهیم و اسماعیل د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د وخت نه تر د دې وخت پورې په تواتر عملی سره چې خلک په دغه وخت کې احرام د حج تړینو او دغه سي مفسرین لیکلي معلومات معلوم دي په بیان د نبی صلی الله علیه وسلم سره نبی علیه السلام بیان کړی پمن پرد پیهن الحج نو چا چې فرض که خپل ځان باندې پیهن نه پر میاشتو کې الحج حج لره ځان باندې فرض که سمانه ده نیت به کې وکړه په دل سره امام قرطبی رحمت الله علیه ډیره بهترینه معنا کړی په من پرزا چا چې پرز کا پزان منی پیهین نه په دغه میاشتو د احرام د حج کې الحج حج لره پزله کې نیت را او دغه سی احرام او تړه په عمل سره او تلبیه ویل لپاره ژبې سره نو دا شو ځان په ځان باندې حج فرض کول تلبیه یې ویلله لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک دغه تلبیه ده او دویمه ده چې نیت یې وکړه احرام یې وتړه او دغه تلبیه یې ویلله نو بس د په ځان باندې حج فرض که په لاره پسه ولا پسوق ولا جدال فی الحج اوس ممنوعات د حج الله تعالی بیانوي دا کارونه ونه کوي په لاره پسار نشته ری د ښځو متعلق خبرې نه پی په معنا د نهي سره ده دا به نه کوي ولا فسوق او نشته ری نافرماني ولا جداله او نشته ری جګړه کول په لاره پسه رفس جما رفس د زنانه او پهش خبرې د تیمور ولا فسوق او نشته ری فسوق فسوق مفسرین لیکل ټول ګناه کبیرت مراد دي ولا فسوق د الله تعالی د نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې ذبح کول ولا فسوق یو ول ته بد نمونه ویل دا ټول پرې کې داخل دي ولا فسوق کنزلی کول یو ول ته دا پرې کې داخل دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای سباب المسلم فسقون د مؤمن مسلمان ته کنزلی کول بد رد تویل دا فسق دی انسان په فاسق کیږي ولا فسوق تفسیر المنار یو بهترینه معنا کړې ده ولا فسوقه الفسوق الخروج عن حدود الشرع بأي فعل محظور داس یو محظور او ممنوع کار مکوي چې د د الله تعالی د شریعت او د الله تعالی د قانون او د نظام د حدونو نه پکې کراس شي د الله تعالی چې کم د قانون کم حدونه دی او پولی دی نو دا غینب کې وړاندې مور تیریږي ولا جدال او نشتره جګړه چې کله احرام د حج دی وتاړه نو بیا غوسه کیږه ما کنځرې مکوه جګړې مکوه ولا جداله حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من حج هذا البیت فلم يرفس چا چې د بیت الله حج وکړ او رفس یې پکې ونه کړله پیسقې ونه که خرجه من ذنوبه که یوم ولدته امه نو دا د ګناهونو نه داسې پاک شي لکه په کومه ورځ باندې چې مور نه زیږېدلی و مور نه زیږېدلی و دغسې حاجي صاحب د ګناهونو نه پاک شي خو ما مخکې هم بار بار ویله ده وروسته تفصیل راځي نن سبا حج مخکې الله تعالی لله حج او عمره د الله تعالی د رضا لپاره پوره کوي نن سبا حج او عمره دا د نوم ناموس لپاره دي ځان ښودنې لپاره دي چې خلک راته حاجي صاحب وایه د د الله تعالی کور لیدلی دی نو خلک بیا د هغه پر حج باندې او په دې ګیره باندې دوکه شي او بیا غټ رزیل له دغه حاجي صاحب نه بیا څوک نه نه حج د دې لپاره نه دی لاړلې د ځان نه د احرام راتاو که نو ځان ته کپن رایاد که دا داسې دی لکه کپن چې ځان نه راتاو کړی او په حج او په عمره کې ګڼی ډېره زیاته خصوصا په حج کې ډېره زیاته ګڼی نو د دغې نه ځان ته ورځ د محشر رایاد او په حج کې د مختلفو ځایونو نه خلک راغلی نو په محشر کې به هم د مختلفو علاقو د مختلفو زبانونو مختلفو وطنونو او د مختلفو قومونو خلک هغه الله تعالی ته ولاړي نو دغه ته ځان ته رایاد جابر رضی الله تعالی عنہ روایت ده وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قضا نسکه چا چې افعال د حج پوره کړل وسلم المسلمون من لسانه و یده او بیا مسلمانان داغه د جبې د ضرر نه او د لاس د ضرر نه بچ پاتې شول نو غفر له ما تقدم من ذنبه الله تعالی و تمخکینو ګناهونه معاف کی د حاجی لپاره دا خبره ده چې کله حج دی وکړه نو مؤمنانو مسلمانانو ته بیا په لاس باندې تکلیف نه ورکې او دغه سی په جبه باندې به با مسلمان ته تکلیف نه ورکې حاجی اصل دغه ولا جدال په الحج نو بیا د حاجیانو نه بل لوی جګړمار انسان بیا د حاجی صاحب نه بل نه لوی دوکاواز د حاجی صاحب نه بیا بل نه ولا جدال فی الحج رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انا زعیم ببیت فی ربز الجنه ز زموار یم په ماحول د جنت کې دغه چاره پاره لمن ترکل مرا و ان کان محقا و بی بیتن فی وسط الجنت د جنت په میند کې زر بنگلې زی ماری کومه لمن ترکل کذب و ان کان مازحه په ټوکو ټقالو کې هم دروغ نه وای و فی و بی بیتن فی اعلی الجنت د جنت په اعلی مرتبو کې زه د جنت زی ماری کومه د هغه چاره لپاره چې هغه اخلاق خیسته کی نو جګړه پرې خودل دا اسم د مؤمنانو مسلمانانو فریضه ده الحج اشهر معلومات وخت د احرام د حج میاشتې معلومې دي په من فرض پیهن الحج نو چا چې فرض که په خپل ځان باندې چا چې لازم که په خپل ځان باندې په دغه میاشتو کې حج په لاره پسه نو نشته لري د زنانو متعلق خبرې ولا فسوق او نشته لري نافرماني ولا جدال او نشته لري جګړې کول په حج په حج کې او ما تفعلوا من خیر فیعلمه الله او هغه چې کوي تاسو من خیر سنیکی سره نیکی عمل څه نیک اعمال کوئ یعلمه الله الله تعالی په هغې باندې پوه دی یوازې حج او عمره نه بلکې نور هم ډېر احکام د الله تعالی دي په هغې باندې عمل کوئ الله تعالی پې پوهېږي الله تعالی به له بدله درکړي وتزودو فإن خیر زاد تقوا دا په دې کې مرد دی په رسم د جاهلیت والو باندې ډېر زیات حاجیان په زمانه د جاهلیت کې داسې وو په روایتو کې راغلی دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای او امام بخاری رحمت الله علیه او دغه سی امام ابو داود رحمت الله علیه غ روایت نقل کړی دی و یمن والو بدا چل کاو چې کله به حج لتل د ځان سره به توخه نه وړله ځان سره به کرای نه وړله او چې توخه او کرای به نه وړله خو کله به چې لاړل او حج به او که پیسې به سره ختمې شولې او دیو به دا خبره کوله وای مونږ توکل کوونکي په الله تعالی باندې مونږ په الله تعالی باندې توکل کړی دی دیو به مونږ په الله تعالی باندې توکل کړی دی نو بیا به چې سوال به کاو د خلکو نه د حج په نوم باندې چې د حاجي سی به ما زما سره خو کوي نو بیا به سوالونه کول نو الله تعالی په هغې باندې رد کوي چې داسې مه کوئ وتزودو ځان سره توښه ویسئ په ان خیر زاد التقوا یقینا غوره توښه التقوا پرهېزګاري ده وتقوني التقوا ځان بچ کول دي د سوال نه وتقوني یره کوئ زمانه یا اولی الالباب ای پاکو عقلونو والو مفسرین د دې آیات په تفسیر کې لیکلي دي حج لذي نو دومره توخره ځان سره وړل چې د تللو راتللو دی وشي د ځان سره توخه دومره وړل دا په کار دی او بیا د دغه په نوم باندې د د حاجی سي په نوم باندې د خلکو نه سوال کول دا شرعا ناجایز او دا یو حرام عمل دی دغه سي څوک طالب العلم دی او هغه طلب د علم د جی او د الله تعالی دین زده کوي نو د الله تعالی د دین د زده کولو په نوم باندې بیا د خلکو نه سوالونه نه کوي بلکې په کار داده چې دومره په پیسې ځان سره ویسي چې د لارې کرای تی وشي او دغسې نور خرچه او غیره هغه تی پوره کړي یحیی ابن معین رحمت الله علی د پلار نه ورته لس لکه روپۍ پاتې شوي په میراث کې هغه ټول یې د حدیث په زده کړه کې لګولې لس لکه روپۍ ورته پاتې شوي نو د الله تعالی په دین باندې به خرچه کې او بیا علما کرام لیکلي دومره یحیی ابن معین رحمت الله علی دومره خرچه د الله تعالی په دین باندې وکړله د طالب العلمۍ په دور کې چې د الله تعالی دین یې زده کاوه په اظهارو سره پاتې نه شو هغه هم خرڅ که په اخر کې خپیه بله خپې وګرځېده خو د الله تعالی دین یې زده د ابو حاتم رحمت الله علیه په باره کې راغلی دي چې خپلې کپړې یې وې نو یو جوړی ته ځان د پاتې کړله نورې ټولې خرڅې کړلې د علم د حصول لپاره د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې کله د یمن نه وتلو نو د یو ننبای نه روټۍ راواخیستل او خپل پیزار یې سره ګاڼه کړله وایي که زه بیا راغلم نو زه به دله دغه روپۍ درکم او ته به زما له پیزار بیا راکړي او خپې بله خپې را روان شو نو طالب العلم له پکار دی چې ځان سره توخه ویسي دغسې حاجي صاحب له پکار دی چې خپل ځان سره توخه ویسي او وتقونی په دې کې اشاره ده زاد روح ته په کې اشاره ده د د انسان د روح غذا سره تقوا پرېزګاری د الله تعالی په دین باندې عمل کول د غلی کړی دی په ظلال القرآن کې د غشته د سید قطب لیکلی زاد الجسد و زاد الروح دا دوانه الله تعالی راجم کړل ابن کثیر رحمت الله علیه وی اتقوا عقابي ونکالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري څوک چې زما په قانون معنی زما په اوامرو باندې عمل نه کوي نو هغه دې زما نه ویریږي زه به ورته عذاب ورکم سزا به ورته ورکم او سید قطب په ظلال القرآن کې وایي والتقوا زاد القلوب والارواح دا د زړه توخه شوله نو د ځان سره ظاهري توخه میسه د خېټې توخه میسه او د زړه غم میسه نو د خېټې توخه ډوډۍ ویسه او روپۍ ویسه او په هوټل کې ځان له ډوډۍ پې راواخلې فروټ پې راواخلې او د زړه توښه څه ده تقوا پرهېزګاري وتقوني یا اولی الالباب ځان بچ کوي وتقوني زما نه ویرېږئ یا اولی الالباب ای پاکو عقلونو والو دې لپاره چې کامیاب شئ یا اولی الالباب ای خواندانو د عقلونو ای صفا عقلونو والو چا چې عقل صفای هغه د الله تعالی تابعداري کوي او د الله تبارک تعالی د خلاف نه ځان بچ کوي ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فزتم من عرفات فاذكروا الله عند المشر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين په دې آیت کې الله تعالی ذکر کړی دي درې امور د پاره د اتمام د حج او رد دې پر رسم د جاهلیت ولا باندې په جاهلیت کې با څوک چې حج لته نو تجارت کول به حرام ګڼل الله تعالی په هغې باندې رد کوي هېڅ څه نه څه ځان له ګټه کولی شي تجارت کولی شي خو دا له صرف جایز دی الله تعالی ترغیب نه لري ورکړی چې خامخا یې وکړي دویم وقوف د مزدلفې او دریم د الله تعالی ذکر کول عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي په عربو کې څه خلکو چې د حج په موسم کې وی تجارت حرام ګڼل الله تعالی په هغې باندې رد کوي لیس علیکم جناح نشته ری په تاسو باندې ګناه ان تبتغوا فضلا من ربکم چې ولټوئ فضلا ګټه د تجارت فضلا ګټه د تجارت ولټوي من ربکم له طرفه د رب ستاسو نه دا یوه خبره ذکر شوله دویمه خبره فاذا افضتم من عرفات کله چې راکوز شئ تاسو من عرفات د عرفات نه فذکر الله یادوئ الله تعالی لره عند المشعر الحرام د مشعر حرام په خوا کې مشعر حرام نه مراد مزدلفه ده په نهم د ذلحجې باندې خلک عرفات ته خیږي په اذا افستم نو کله چې بیا د عرفات نه راکوزېږئ نو الله تعالی یادوئ په مزدلفه کې الله تعالی بیا هم یادوئ افاظه په عربۍ کې عرب وایي فاظ الاناو چې کله په لوښي کې اوبه اړولی شي او اوبه ډک شي د لوښی ډک شي د اوبو نه او په دې غاړو باندې ترې وبهیږي نو هغې ته وایي فاظ الاناو نو دې ځای کې معنی څه شوله په اذا پستم من عرفاتین کله چې تاسو په عرفات کې په ذکر اسکار باندې په دعاګانو باندې خماړه شئ او بیا را کوزیږئ نو فذکر الله یادوي الله تعالی لره د عرفات نه را کوزیدل کله چې نور پریوځي په نهم د ذلحجې باندې نو د ماخام مون به هلته نه کوي نوې په لار کې کوي بلکې د عرفات نه را روان شي مزدلفې ته را کوز شي بیا د ماښام او د ماسوتن مون به یو ځای د ماسوتن په ټیم کې وکړي په لاره کې به هم نه کوي او دغسې په عرفات کې به هم نه کوي فذکر الله یادوي الله تعالی در عند المشعر الحرام په خوا د مشعر حرام کې د مراد مزدلفه ده وذکرو کما هداکم یادوي الله تعالی در په هغه طریقه باندې چې الله تعالی ته خودنه کړی ده کما هداکم کار فار کاپ د فرض تشبیه ده څنګه چیرته الله تعالی حکم کړی دی هغه شان ته کې الله تعالی یادوي نو په دې کې اشاره شوه دی ته چې هغه نمونه او صفات د الله تعالی یادوي الله تعالی یاد کوي په اسماء صفاتو د الله تعالی باندې چې کم په وحی سره ثابت دي دویم معنا کما هداکم کاپ د پاره تعلیل له وذکروه الله تعالی یادوي ډیر ډیر ولی زکه چې الله تعالی تاسو ته خودنه کړی ده تاسو مخکې گمراه وای بيدینه وای اوس ته الله تعالی هدایت وک الله تعالی ته خودنه وکړه نو په دې وجه باندې الله تعالی زیات یادوي و ان کنتم من قبله لمن الضالین او یقینا دا ان کنتم دا ان مخفف عن المثقل اصل کیو انه یقینا وای تاسو مخکې ردینه لمن الضالین خامخا د گمراهانو نه وای مخکې بی دینه وای الله تعالی رته هدایت وکنو سه الله تعالی یادوي دا الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړئ من قبله دا هو ضمیر ستراجی دی دا هو ضمیر راجع ده هدایت ته یا دا هو ضمیر راجع ده قرآن ته یا دا هو ضمیر راجع ده نبی صلی الله علیه وسلم ته تاسو ته چې الله تعالی هدایت نو کړي هدایت تر ته پسوا نیو که په قرآن باندې دا سې د الله تعالی کتاب راغی د الله تعالی پیغمبر راغی هدایت د الله تعالی وک نو صلی الله تعالی ضرور یاد کړي ثم افیض من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحیم په دې کې بهتر قول دار چې ثم افیض امام بخاری او امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی دی مراد درې نه راکوزیدل د عرفات نه نو مخکې په تور د اخبار سره ذکر شو وس الله تعالی امر ذکر کړي راکوزیږي بخامخه ثم پیزو بیا راکوزیږي د عرفات نه من حیث افاز الناس دا غزینه چې راکوزیږي دغه نه خلق د الناس نه مراد عرب تی مراد دی دغه سي د الناس نه مراد ابراهیم علیه السلام او دغه تابعداران تی مراد دی چې په نهم د ذل حجې باندې د غروب الشمس نه وروسته چې نور پرې وځي ماښام ابراهیم علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام مرګري او تابعداران هغه هم راکوشوي په دغه ورځ کې په دغه ورځ باندې په دغه وخت کې راکوشوي نو تاسو هم په دغه وخت کې په دغه ورځ باندې راکوزیږئ د عرفات نه مزدلفې ته ثم پیزو بیا راکوزیږي من حیث اپاد الناس دا غو دینه چې راکوزیږي دا غینه عام خلق یا عرب د ابراهیم علی السلام تابعداران او ابراهیم علی السلام واستغفر الله او بخنه غواړی د الله تعالی نه واستغفر الله د د الله تعالی نه ډیره زیاته بخنه غواړی ځکه په دغه وخت کې الله تعالی دعاګانې قبلای د خپل ګناهونو بخشش د الله تعالی نه وغواړی استغفار په عام حالاتو کې هم د ډیر زیات لستل پکار دی د الله تعالی پیغمبر وای تاسو د الله تعالی نه بخښنه غواړئ انی لاستغفر الله واتوب الیه فی الیوم اکثر من 70 مره د اویاو زلو نه زیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زیات استغفار ویمه نو تاسو هم د الله تعالی نه زیات استغفار غواړئ بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای مرفوع روایت دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه وی لا اله الا الله ډیر وای او استغفار ډیر زیات وای فاکثروا منهما ډیر ډیر وای ولی ځکه ابلیس وای اهلکت الناس بالذنوب ما مسلمانان په ګناهونو باندې تبا کړل او زه یې تبا کړم په لا اله الا الله په استغفار باندې په لا اله الا الله په استغفار باندې زیات خلک وای کنه کما دا شیطان لیدلی وای نو د سره ما کتلی وخو بس شیطان که تبا کول غواړي او د شیطان تبایی غواړي نو لا اله الا الله او استغفار زیات وای خو د لا اله الا الله او د استغفار په ځای باندې نن سبا مسلمانان سوی زنانه خیرې ډېرې کوي د پردۍ خبرې قلاره کینئ بس او بس خیرې کوئ یا کنځلې کوئ یا غیبتونه کوئ یا چغلیانې کوئ د خپل ځان ښه او د بله بده بس مسلمانان دغه وایي او بیا دا راته ګناه هم نه ښکاري چې مونږ ګناه وکړله حالانکه نبی علیه السلام فرمایي وایي مؤمن مسلمان هغه دی فاسق او منافق او بيدین انسان چې ګناهونه کوي نو هغه تر شیخ کاری لکه په پوزه باندې چې ماشه مچ کینی او بس لاس په دسی کې لاس او ترسی کې او بس هغه په پاتې یعنی دا او ته ګناه او ته ګړو ګناه هم نخکاری الله تعالی دې مونږ تاسو ټول له ګناهونو نه بچ کړي واستغفر الله بخنه غواړی د الله تعالی نه ان الله غفور رحیم الله تعالی بخنه کون کړي رحم کون کړي پیدا قضیتم مناسککم فذکروا الله کذکرکم آباکم وشد ذکرہ ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق په دې آیت کې الله تعالی اشاره کوي وقوف د مینا ته او د حج کوونکو یو قسم الله تعالی بیانوي په حاجیانو کې یو قسم دا مشاهده ده چې صرف تللی د دنیا لپاره په حج کې الله تعالی دعاګانې کې قبله یې نو دا ستره د رسول لپاره او الله تعالی مال لس کروڑ روپۍ راکې او چې لس غاړو نه خو چې کمی نو هغه مې نه دی پکار جیداد او دا لانجه مې د خلکو سره راغل لري دی پټي چې دا پکې ومو ګټم او یو درې گاړي را الله کې الله یو دوه درې غواګانې را الله کې یو دوه خزې را الله کې او چې درې سلور دکانونه نه نو بیا هم دغه بکار به ونه شي حاجی سه بعضې حاجیان د دې لپاره دي دې ته اشقیا وای دا بدبخت او بېدینه حاجي صاحب دغه پیدا قضیتم مناسککم نو کله چې پوره کوي تاسو مناسککم عبادات د حج مناسککم او دین مراد عبادات او افعال له حج مراد دي فذکر الله یادوي الله تعالی درک ذکرکم اباکم په شان د یادول استاد سبحانه پلارانو خپل لره او اشد ذکر بلکې زیات داغینه په ذکر کې جاهلیت والو به کله چې په مینا ته راکوز شوله نو خپل پلار او نیکي به یادوه په شعرونو کې دغسې په نثر کې دا قصې به کولې الله تعالی وایي د پلار نیکه قصې پرېږدئ بلکې الله تعالی یاد کوي الله تعالی یاد کوي الله الله برنه په دې راضي کېږي چې الله تعالی یاد کوي دویم قول د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي ویل دې نه مقصد دا دی امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی که ذکر کوم آباکم الله تعالی دا سیات کې لکه خپل پلاران چې یادوي په انسان چې کله وړو کې او ماشوم یو تکلیف ته ورسیږي نو که یو ماشوم بل ماشوم هم وهي نو زه خپل پلار ته ویم او یا زه خپل مور ته به ویم دا خبره ته کوي په وړوکوالي کې په هر تکلیف کې په هر مصیبت کې تاسو خپل مور او پلار یادوي بل ماشوم بل څه شي نه پیژني بلکې خپل ابا او دادا پیژني بس نو اے مؤمنان مسلمانانو تاسو الله تعالی دا سیات کوي لکه ماشوم چې خپل مور او پلار یادای که معمولی څه شی غواړي لس دله که مور یو تاواز نه کوي نو هغه ته لس دله اواز کوي مال دا شی راکه مال دا شی راکه دو دله بیا وای پنځه دله بیا وای خو عقل اریږي نه نو ای مؤمنانو مسلمانانو تاسو الله تعالی داسې یاد کړئ لکه ماشومان چې خپل مور او پلار یادوي که ذکر کوم آبا کوم پسان د یادولو ستاسو باندې مور او پلار ستاسو لره په حالت د ماشوموالي کې الله تعالی داسې یاد کوي ځکه ماشومان خو الله نه پیژني کنه خو بس په هره خبره کې سوی مور وای او یا چیرې پلار وای بس دا خبره کوي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یو بل معنا بیان کړی دا ډیره بهترینه معنا ده امام سیوطی رحمت الله علیه ذکر کړی داغه یعنی کله چې د انسان مور او پلار په بدی سره یاد شي نو هغه په هغې باندې څومره خفه کېږي مور او پلار ته څوک کنځلې نشي برداشت کولی نور به هر څه برداشت کړي خو که مور او پلار ترې چا کنځلې وکړلې نو هغه څوک نشي برداشت کولی نو ای مؤمنانو مسلمانانو که ذکر کوم آباءکم لکه څرنګه چې په دې باندې خفه کېږي چې زما مور او پلار ته څوک کنځلې وکړي هغه نه معاف کړي نو دغسې الله تعالی ته کنځلې دا دي چې څوک الله تعالی ته د ولد نسبت وکړي څوک د الله تعالی سره شرک وکي نو دا د الله تعالی به حرمتی ده تر خپل مور او د پلار په به حرمتی باندې په بیزتی باندې خپکیږي نو دغه سي د الله تعالی به حرمتی چې څوک وکي د الله تعالی د کتاب به حرمتی څوک وکي د الله تعالی د دین سپکاوی بیزتی څوک وکي نو هغه له جواب ورکاو دغه دی پاوک کزی کریکم اباکم یو بل معنا هم په سرینو بیان کړی ده که ذکر کوم آباکم د هر یو انسان پلار یوي او که چا ته داسې ویل چې ستا پلار یو نه دی نو هغې ته بیا بل سله پوزوی او دا بیا په معاشر کې ډېر لوی کنځلې دي هغې ته هم خلک بیا حرامي وایي او ته حرمونې وایي بل څه ورته وایي نو دې ځای کې معنا څه شوله پذکر الله یادوي الله تعالی لره که ذکر کوم ابا کوم بشان د یادولو تاسو باندې پلاران خپل لره هر یو انسان خپل یو پلار مني نو دغه سي الله تعالی خالق دی مالک دی رازق دی خو لیکن یو ذات دی د الله تعالی سره شریک نشته او اشد د ذکر بلکې زیات دغه نه په ذکر کې پمن الناس ما یقول ربنا آتنا فی الدنیا نو بعد خلکونه هغه دی الناس نه مراد حاجیان صاحبان تی مراد دی مې یقول هغه دی چې وای ربنا ای رب زمونږه آتینا راکی مونږ ته دیر پر مفعول نه حذف شوی څه شی راکی آتینا مطلوبنا آتینا ما ارتنا الله ز چې حج د پر د سر پر راغلی او مغرا کینو ثواب سره می کار نشته ر جنت او جهنم سره خو ما ته زما په دنیا کې ز شی غواړم هغه راکی قرضی دی باندې اغیر پر دعا وکړي چې الله تعالی بین الله تعالی دین می خلاص ک الله روغ بدن مل راکا سره دین د خدمت د پاره الله خوش اخلاق او نیک زنانه را ترکا الله رزق می پراخه ک او الله تعالی علم راکا الله علم راکا داسې چې پاغي باندې عملی او سورلی را دراکا خیسته جون را ترکا الله تعالی خ اولاد را ترکا دا هم د خلیکین د قبر او قیامت هغه په کیو مغواړه ومنهم من یقول او بعض د حاجیانو هغه دی چې وای ربنا ای رب زمونږه آتنا راکې مونږ ته په دنیا په دنیا کې حسنه خیسته ژوند خیسته ژوند څه دی حسنه د شریعت مطابق زندگی او په آخرت حسنه او په آخرت کې راکې بدله د حسنه حسنه الله چې په دنیا کې مونږ څه کړي نیک اعمال د هغې بدله راته راکړي وقنا عذاب النار او بچ وساتي مونږ د اور د جهنم نه وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنه په ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی دا یو ډیره جامع دعا ده دا ډیره بهترینه دعا ده حسنه په دنیا کې هغه څه شی دی روغ بدن پراخه کور نیکه او خوش اخلاقه زنانه پراخی د رزق پیدا ورکون کې علم او دغه سي بهترینه سورلی حسنه په دنیا کې دغه نیک او خیسته اولاد او په الاخرت حسنه په اخرت کې حسنه ده چې اول نه جنت ته لاړ شي د د جهنم نه دی الله تعالی بچو ساتي او الله تعالی د سره حساب کتاب ونه کی یا د سره حساب وشي خو لیکن اسان حساب د سره وشي او اسان حساب سره الله تعالی به یو بنده راوغواړي او دا به ورته وایي چې دا دا ګناه دې کړې ده که نه ده کړې دا بنده به وایي او الله تعالی کړې مې ده د دې بنده خیال به دا راشي تباه او برباد شوم غرق شوم الله تعالی به ورته وایي دا هر څه مې درته معاف کړي دي لاړ شه جنت ته لاړ شه دیو جن حدیث کې راځي دا دعا ویل پکار دي اللهم حاسبني حسابا یسیرا الله زمونږ سره آسان حساب وکړه الله که تر سره ګران حساب وکړي الله ستاسو حساب مونږ نه یو الله ستاسو حساب ته مونږ نه شو ټینګېدلی حدیث کې راځي چې چاله الله تعالی نعمت د اسلام ورکی مؤمن دی مسلمان دی او چاله الله تعالی پویا د قران ورکی او چاله الله تعالی اهل او مال ورکی نیکه خوش اخلاقه خزه ده او مال دی دسی مال چې د دین نه دی وانړی بل طرف ته نو دل را د دنیا او د آخرت حسنه ورکړل شوله دا د دنیا او د آخرت حسنه ده نبی علیه الصلاة والسلام د یو سړی مریض و د نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې په صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی نبی علیه الصلاة والسلام د هغې بیمار پرسۍ له لاړ د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق دی چې مریض شي نو بیمار پرسۍ له وځي هغه لاړ هغه سړی چې کله ولیده هغه بیخي بېکاره شوی داسې و لکه د مرګ په حالت کې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی تا خو څه دعا نه ده غوښتلې خیرې خو دې ځان ته نه دي کړې یا بله دعا وی د الله تعالی پیغمبره کړې مې ده نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی څه دعا دې کړې ده وی ما د الله تعالی نه داسې دعا وغوښتله الله تعالی ما چې څومره ګناهونه کړي دي په دنیا کې نو مال د هغې ثواب په دنیا مال د هغې عقاب او سزا په دنیا کې راک الله که ته زموږ سره د معافی معامله ونه کې الله زموږ په جنت کې ځای نشته دی بیا نبی علیه صلات وسلام هغه لپاره دعا وغوښتله نو په شفا هو الله تعالی ول شفا ورکړله او الله تعالی روح که دا صحیح حدیث تر مسلم نو بعض خلک پکې دغه سری چې دغه دعا غواړي اولایک لهم نصیب اولایک دا مخکې دوه قسمه حاجیان بیان شو کنه اولای کدا کسانو د پاره لهم د دې د پاره نصیبون برخه ده مما کسبو د هغه عمل د وجنه چې دی وکړي دي نو هغه یو صرف دنیا غوښتله هغه ته و دنیا میلاو شي خو الله تعالی دا ویل و مال او په الاخرت من خلاق دا غیر پر په اخرت کې د ثواب برخه نشته ده جنت ول نشته ده او هغه بل دنیا او اخرت دوانه غوښتله نو لایک لهم نصیب مما کسبو د دوی لپاره برخه ده حصه ده د هغه عمل د وجې نه چې دوی کړی دي والله سریع الحساب الله تعالی زر حساب کوونکی دی حساب به په څومره وخت کې کیږي مختلف روایت راغلی دي یو روایت کې راغلی دي چې ګړی ګړه بیزه په څومره وخت کې لوشل کیږي په دومره وخت کې به الله تعالی حساب ختم کی او بعض روایتو کې راغلی دي اوښه او غوا چې لوشلی کېږي یو ځل ولوشولی شي بیا ورته هغه بچی لږ ورپرېښودلی شي چې دا پی راپرېږدي شوده پکې نور راشي نو دا دومره د دې دوو ځلو لوشلو په منځ کې څومره وقفه ده په دومره کې به الله تعالی حساب ختم کړي بل روایت کې راغلی دی د سترګې د رب په مقدار کې به الله تعالی حساب ختم کړي په بل یو روایت کې راغلی دی په حدیث کې چې مؤمن مسلمان چې فرض مون په څومره ټیم کې کوي په دومره ټیم کې به حساب ختم شي او په بل حدیث کې راغلی دی د دنیا چې څومره لنډې ورځې دي او په هغې کې تر د غرمې پورې څومره وخت دی په دومره وخت کې به الله تعالی حساب کت ختم کی والله سریع الحساب الله تعالی زر حساب کوونکی دی وذکر الله فی ایام معدودات یادوي الله تعالی در په ورځو شمیرل شو کی دا مخکې عطف دی فذکر الله باندې الله تعالی له یادوي په ایام معدود په پغه ورځو شمیرل شو کې ومن تعجل فی یومین فی ایام معدودات مفسرین لیکلی دي زیات مفسرین مراد دینه د ذوالحجې یولسمه دولسمه او دیارلسمه ورځ تی مراد دي هغې ته ایام مینام ویل کېږي او ایام تشریق تم کتابونو کې ویلی شوی دی واذکر الله یادوئ الله تعالی را پی ایام معدودات په هغه ورځو شمېرلی شو کې چې هغه یولسمه دولسمه دیارلسمه ورځ الحجې ده په من تعجل فی یومین الله تعالی رد کوي په یو رسم د جاهلیت والا باندې شرعي طریقه دا ده دا درې ورځې چې دي په دې کې به شیطانان په کاڼو باندې ویشتل کېږي درې جمرې دي او هر یو جمره و کاڼي دي یویش ټول کاڼي ته جوړیږي خلک هم په پښتو کې هغې ته شیطانان ویشتل وایي نو اوس په دې کې شرعي مسله داسې ده د جاهلیت والا و داسې کوله چې دیارلسمې ته به چا به دیارلسمې ته پاتې کېدل دا بد ګڼل او چا به پاتې کېدل دا واجب ګڼل الله تعالی په هغې باندې رد کوي په من تعجل فی یومین چا چې تلوار وکړه جلتی وکړله تادیه وکړله په دغه دوه ورځو کې د شیطانانو په ویشتلو کې درې څه معنی ده یولسمه ورځ د ذلحجې او په دولسمه ورځ د ذلحجې باندې د زوال نه وروسته یې کاڼي درې جمرات یې ویشتل شیطانان یې ویشتل په یویشت کاڼو باندې او بیا مکې مکرمې ته راغی او درېیمې ورځې ته پاتې نه شو چې هغه دیارلسمه ده یولسمه دولسمه د زوال نه وروسته یې جمرات ویشتل شیطانان یې ویشتله او دیارلسمې ورځې ته چې هغه درېیمه ورځ ده د جمراتو هغې ته پاتې نه شو مکې ته راغی نو الله تعالی وی پلا اسم علیه نشته ری ګناه په باندې ومن تاخر او څوک چې ورستو پاتې شو دیارلسمې ورځې ته او چې هغه درېمه د جمراتو ده نو په هغې باندې هم ته ګناه نشته دی دا دواړه جایز دي او جاهلیت والا په دې کې بې ځایه ځای افراط او تفرید کړی وذکر الله یا توی الله تعالی رب په ایام معدودات په ورځو شمیرل شو کې چې ورسمه دولسمه دیر لسمه ده په من تعجل فی یومین نو چا چې تادی وکړه په پوره کولو د دغه دوه ورځو کې شیطانه نه ویشتل او بیا راغې مکې ته فلا اسماعیل نشته ګناه په هغې باندې ومن تاخر او څوک چې وروسته شو درېیمې ورځې ته چې هغه دیارلسمه ورځ الحجې ده فلا اسم علی نشته ګناه په هغې باندې لمن اتقا التخیر لمن اتقا دا اختیار د هغه چا لپاره دی چې د الله تعالی نه یریږي یا الثواب لمن اتقا ثواب د هغه چا لپاره دی چې د الله تعالی نه یریږي واتقوا الله کله چې الله تعالی احکام ذکر کړي نو د هغې نه وروسته واتقوا الله پکې وایه د احکام د الله تعالی په پوره او په صحیح طریقې سره ادا کړئ د الله تعالی نه ویریږئ واعلموا پوه شئ انکم الیه تحشرون خاص به الله تعالی ته ورجمع کېدلی شئ په دې کې اشاره شوله یو بلې خبرې ته هغه بله خبره دا ده چې ای ای حاجیانو صاحبانو تنبیه دی خبرداری دی په دې کې تاسو تقوا وکئ عقیدم برابر کئ او دغسې اعمالم برابر کئ تحشرون د قیامت ورځ د دې حج د ورځې نه د قیامت ورځ رایه ده کوي دا کومه احرام هم چې تړلې دی نو دا په منزله د کفن باندې شو او دا ډیر زیات خلک را جمع شوی دی نو دا داسې مقرر کړي لکه دا چې د قیامت ورځ یې وتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون یو بزرګ وای وای زره حج نه چې کله واپس راغلم نو د ګناه کولو وسوسه مې په زړه کې راغله اراده مې وکړله چې یو ګناه وکم نو یې غیبانه اواز را باندې د شاتې نه وشو او دا راته وویله شوله چې تا ولې په دې نږدې وخت کې حج ونه که یو ځل را باندې چغه وشوله او دویمه زه را باندې بیا چغه وشوله واتقوا الله ای حاجیانو صاحبانو د الله تعالی نه ویریږئ واعلموا پوه شئ انکم الیه تحشرون الله تعالی ته ورجمع کېدلی شئ الله تعالی ته ورجمع شئ نو دا نه د یوازې چې ته صرف بس دغه وکه حج وکه او بیا چې څومره ناروا دي او څومره ګناهونه دي څومره ظلم زیاتې دي څومره بد اخلاقی دي او څومره کنځلې دي هغه بیا کې نه نه ده الله تعالی نه پدې کې ویریږي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي مخکې امر او صفت د تقوا بیان شو ځان کې تقوا او پرهیزګاري پیدا کړئ نو دې آیات کې الله تعالی هغه څوک بیانوي چې په دغه امر باندې غوسه کیږي ډیر خلک داسې شته په دنیا کې یو ګناه کوي یو غلط کار کوي او ته ورته وایې چې دا مه کوه په هغې باندې غوسه کیږي و دا بیرینه ته زه ښکارم نو الله تعالی اوس د هغه چا تذکره کوي چې هغه په دغه خبره باندې خفه کیږي ته ورته د الله تعالی د دین خبره وکړي هغه پې پریشانه کیږي ومن الناس من يعجبك او بعض خلکو نه هغه دی چې تعجب کیا چې تا در قول وینا د غپل حیاتی دنیا په بارا د ژوند د دنیا کې و یشهد الله علی ما فی قلبه او گواکې الله تعالی در په سبانی چې د پزله کړي او هو الد الخصام او هغه ډیر سخت جګړه مار دی ومن الناس من يعجبك قوله د دې دوه مطلب دی یو مطلب د دې دا دی یعنی خبرې ډېرې په فصاحت کې ډېرې په بلاغت او په ډېرې چالاکتیا باندې خبرې کوي او دا صفت د منافقانو دی ولتعرفنهم فی لحن القول چالاکی او نرمې پستې خبرې چې کوي خو لیکن غټ ګنده دغه نه بل نه نو یو تی دا معنا شوله یوجبک قوله فصاحت بلاغت چالاکتیا باندې به خبرې کوي نرمې نرمې خبرې وکړي او دا داوا وکړي چې زره کافرانو مرګره نه ما دغه لوی منافق کې خدا خبره وکي په حیات دنیا په حیات دنیا یو معنی دا ده دا متعلق دی د یعجب کسره د د اعجاب سر په دنیا کې او په دنیا کې ولا چالاکه خبرې کوي خو لیکن په آخرت کې بیا حیران او چپ وي قران کې الله تعالی ویل کنه الیوم نختم علی افواههم په قیامت کې به د خلکو په خلو باندې مهر ولګول شي خبرې باندې شي کوله او تکلمون ایدیهم وتشهد ارجلهم دا لاسونه به خبرې وکړي خپې به ګواهي وکړي انسان چې څه کړي دي نو فل حیاتي دنیا په دنیا کې خو چالاکه خو په آخرت کې بیا داسې نشي کولی یا فل حیاتي دنیا معنی دا ده چې په دنیا کې هو ډیر زیات چالاک دی ډیر تجربه کار دی خو لیکن منافق دی د الله تعالی د دین او د آخرت نه بالکل غافل دی او دغه حاجی سیب دی ډیر د دنیا په اعتبار سره چالاک کړي خو لیکن د آخرت په کار کې ماهر نه په دنیا کې هډیر خلک داسې کړي ډیر مهارت لري ډیر زیات تکړه خدا الله تعالی په دین کې نه دی اخرت په کار کې بیا تکړه نه و یشهد الله علی ما فی قلبه یشهدو یا د اشهاد نه په معنا د خبر ورکولو سره دی او خبر ورکي الله تعالی دره په هغه څه باندې چې د په زړه کې نو سوال الله راځي په ځل کې حکو پر دی نو الله تعالی لر داغي خبر ور کوي زه کافر یم نه مفسرین جواب کړی دی په عبارت کې تقدیر دی و یشهد الله خبر ورکی الله تعالی دره یا دویم معنا یشهدو په معنا د قسم کولو سره دی او گواهی کولو سره دی نو ډیر کرتا په دنیا کې یشهد الله علی ما فی قلبه ان ما فی قلبه مطابق لما فی لفظه ډیر منافقان په دنیا کې د خبرو په اعتبار سره ډیر زیات چالاک یو قسمونه کوي چې زما په دې جواب باندې کومه خبره ده نو دا موافقه ده د هغې سره چې زما په زړه کې ده په دې باندې قسم کوي منافقان به دا وایي او ډیر حاجیان صاحبان به دا وایي زما په الله قسم چې بس زه دلته کې ستا سره خیرخواهۍ دپاره راغلی او زه چې به دې جواب باندې څه یم دا مې په زړه کې هم دي خو دا څه منافق دا دروغ وایي وهو الد الخصام او دا لوی جګړه ماری الد الخصام صحیح حدیث ته بخاری او د مسلم کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ان ابغض الر... ان ابغض الرجال الی الله الالد الخصم د الله تعالی په نسبت باندې د ټولو خلکو نه بدترین انسان مبغوث ترین چې د الله تعالی بد شي نو هغه انسان دی الالد دو چې د حق نه د حق نه کوګ وي او الخصم چې الماهر بالخصومت لوی جګړه مار دی لکه هر سړی په یو څه کې مهارت لري څوک په یوې کې مهارت لري څوک مصری په هغې کې مهارت لري څوک ترکان دی په هغې کې مهارت لري او څوک داسې دی چې ترکان دی په هغې کې مهارت لري نو څوک د الله تعالی په کتاب کې مهارت لري څوک په خبرو کې مهارت لري او بعضې خلک په جګړو کې مهارت لري چې جګړې وکړي او مسلمانان په اختلاف کې ورولي او مسلمانان په منځ کې اختلاف پیدا کړي جګړه پیدا کړي نو دغه حاجي صیب او دغه منافقه الله تعالی دغه تذکرہ وکړه او هو عرض الخصام سخت جګړه ماری حسن بصری رحمت الله علیه معنا کړی دا عرض الخصام معنا سخت دروغجن دی او ډیر باطل پرست دی ډیر باطل پرست انسان دی بس چې چې څومره ظلم او زیاتې کولې چې نو دای کوي قتاده رحمت الله علیه وی علد الخصام نه مراد هغه حاجی صاحب دی او هغه منافق ته مراد دی چې د ډیرو ګناهونو د وجې نه د ازله سخت شوی دی هغه ته مراد دی ومن الناس بعض خلقنا من يعجبك اغجي اغه دي چې تعجب کیا چې تا لره قول هو نه دغه په حیات دنیا په ژوند دنیا کې او یشهد الله او گواکې الله تعالی قسم کوي په الله تعالی باندې علامه په قلبه یعنی چې دا ز سوي ما دا موافق دي دا غصه سره چې ما په ځل کې دي او هو علد الخصام او د سخت جګړه ماری یا سخت دروغجن او باطل پرسی یا علد الخصام دا هغه کس دی چې د حق نه اوړي او ماهر دی په جګړو کې محدثینو دغه معنی کړی ده او تاسو ته بل معنی ما وکړله د قتاده رحمت الله علی الد الخصام چې داغه زړه ډیر زیات سخت شوی دی په ګناهونو باندې په ګناهونو باندې زړه سخت شوی دی نو هغه په ځل کې سره هم ناراضي کله مسلمانانو سره کم قسم ظلم او کزیاته او که نو په هغه باندې هیڅ پروا نه کوي و اذا تولى سعى في الارض و اذا تولى اوس د منافق او صاحب قبیحه بیانې درې و اذا تولى اذا تولى رې دوه معنی دي یعنی کله چې د مؤمنانو مسلمانانو مخې ته نو وایي ستاسو مرګره یم او بالکل زما او ستاسو سره دا کلک لوز دی چې زه به عدل کوم زه به انصاف کوم د کافرانو سره مرګرتیا نه کوم ستاسو سره زما دوستانه ده خو اذا تولى کله چې مخ وګرځي د مجلس نه روان شي نو سعا فی الارض بیا کوشش کوي په ځمکه کې لیفسد فیها چې فسادو کې پای کې ویهلک الحرث والنسل او تباکی نسلونه لره پسل لره دوی معنی په سرینو بیان کړی دا اذا تولا دا د د د ولایت نه ماخوذ دی په معنا د اختیار او د مشرۍ سره دی و اذا تولى سعى في الارض او کله چې دا والی شي او مشر شي په ځمکه کې نو بیا کوشش کوي په ځمکه کې چې فسادو کې پاغي کې انتخابات والدي او جمهوریت والدي ستا کور ته راځي د انتخابات او جمهوریت په وخت کې د وټونو په وخت کې دا به توي چې بس زستا خادم یم زه به ټول عمر ساسو خدمت کوم زه به دله دا سلکونه وران کمه او زه له دا ولی ورانی کمه پیپونه ول دراواله موبو پکې نه او دا برق او بجلی به له ختمې کمه ټولې خبرې دغې او دا به له وکم خو که نه مانه ختمه یې یو جمهوری سړی و هغه په وټونو پسې به ګرځېده ډېر زیات بیا څه وخت بعد چې دی یو کور و هغې له به ډېر زیات ورته او دا خبره به کوله چې ماله وټ راکړئ زه بیا دا وکم دا وکم نو یوه ورځ چېرته په لار باندې روانو په ګاډي کې په روډ باندې روانو نو دا کور کوم مشر چې وغه سړی سپینګره دا غزوې په دې روډ باندې روان نو هغه ته دا ویرل او په دې کې وخت تیر شو دی دوه درې کاله تیر شوی دی او د وټونه ګټلی د دې په خوا باندې بیا نه دی ورغلی اوس بیا د وټونو وخت نږدې دی نو هغه الک ته وایه چې بل ورځ مې خو له بابا لیدلی او لږ مریض خو څنګه دی هغه ته خدای تباہ او برباد کړه هغه درې کاله شول چې هغه په قبر کې پروت دی تا په کم ځای کې ولیده او بیا لوی فسادی او لوی شری د دنه بیا بنلی تلی د اصلاح د پاره چې مسلمانانو صلح وکم او داسې فساد ورانیو کې چې مسلمانان بیا په ټول ژوندۍ کې جوړ نشي دا څوک دی دا کره منافق دی دا الله تعالی ویلی په کتاب کې چې غون منی او تک زیړی هغه ته نارنج وای چې دا صفاتونه به کی هغه خصای منافق دی و اذا تولى کله چې مخ واړی یا اذا تولى کله چې تا ولایت او اختیارات ته وسپارل شي سعا فی الارض کوشش کوي پزما کې لیوب چې د پیادې لپاره فسادو کې پغې کې فساد سره د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام خلاف کوي اظهار المعاصی والاهانه بالدین مفسرین دا ذکر کړی تفسیر بیزاوی دغه ویل فإن الاخلال بالشرائع والاعراض عنها عما يوجب الحرج والمرج کله چې د الله تعالی د قانون مطابق فیصله ونی شي نو پزمکه کې فسادونه راخوار شي فسادونه راخوار شي او دغه لیکلی ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی اهل النفاق مفسدون فی الارض بمعصیتهم فیها ټول منافقان فسادیان دي تخریبکار او داسې شرخوخي څوک دي منافقان دا دا د دې آیات په شرح کې مفسرین دا لیکلی او که څوک ښه تفصیل ګوره نو امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې د سورۃ البقره لا تفسدوا فی الارض د هغې په تفسیر کې د فساد ډیر زبردست وضاحت ذکر کړی فساد د ټولو نه لوی دا دی چې حق ونه ویل شي او د الله تعالی په قانون باندې فیصله ونه شي بس دغه فساد دی و یهلک الحرث والنسل تباکی فصل لره والنسل او نسل لره ابن کثیر رحمت الله علیه وی حرس دا محل د ترقۍ د پستونو دی او د میوو دی او نسل دا طریقه د ترقۍ د حیواناتو ده په دې دوو څیزونو باندې د انسان قوام راځي او د انسانانو ژوند په دې باندې تیریږي حرس او نسل اولاد دی او دغه چې پسلونه دی نو دا امام مجاهد رحمت الله علیه یو ډیر عجیبه معنا ذکر کړی دا ډیره بهترینه معنا بیان کړی دا وای کله چې انسانان فسادونه کوي ظلمونه کوي ګناهونه کوي نو د الله تعالی د طرف نه د رحمت باران نه بن شي قحط راشي سوکړه راشي نو ساروی او پسونه د هر څه هلاک شي کنه یهلک الحرث والنسل او دغه سي مفسرین لیکلي دي د آیات دلیل لپاره باندې نسل کشي کول د انسانانو یا د حیواناتو منصوبه بندي کول ضبط تولید د داسې دوايانې استعمالول چې بچی پیدا نشي یا بچی پیدا شي کم پیدا شي نو دا په ټولو کې داخل دی یهلک الحرث والنسل نن سبا د کافرو هم دقه شوق دی او دغه تمنا او ارزو ده پسلونه داسې راویستله تخمونه چې هغه د یو کال نه بل ته نه کیږي اوس پسلونه داسې راویستل او په فصل کې په تخم کې به خامخا کافرو یهودو او نصاراو ته محتاج کیږي داسې دوايانې راویستلې چې په هغې باندې نسلونه تباه شول داسې بمانې راویستلې چې په هغې باندې نسلونه تباه او برباد کړل مدرسې بمبار کړلې کورونه او جوماتونه بمبار کړل والله لا یحب الفساد الله تعالی مینه نه کوي د فساد سره و اذا قیل له اتق الله او کله چې ویل شي دته یاره وکړه الله تعالی نه اخذته العزه بالاسم نو اونې سیده غیرت کول په ګناه باندې الله دې موږ دې حالت نه وساتي دا بل قباحت دی د منافق د منافق یو علامه ده چې ګناه کوي او تو ته چې دا کار مکوه او ستا په ضد کې راشي په غیرت او په عناد او په ضد باندې ودرېږي او په ګناه کې خټینګ شي وای دا کار ما پرې خو خیر وسره ته پلاني ویل دینو دا ځکه اوس نه پرېږدم دا لوی منافق د دنه بل نشته دی و اذا قیل له اتق الله کله چې ویل چې د تویر کې د الله تعالی نه اخذت العزت و نسی د دره غیرت کول بیل اسم په ګناه کول سره په حسب هو جهنم دغه پر روایت کې راغلی دی عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو ځل چا ویل اتق الله نو په سجده باندې پریوته بیهوش شو د هارون الرشید په باره کې هم دغسې واقع راغلی ده تفسیر بحر المحیط کې دا ذکر شوی دی د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه نقل لی وای کله چې انسان ته ویل شي اتق الله نو بیا دې غوسه کیږي نه کنه دا منافق کیږي ځکه دلته کې الله تعالی د منافقانو قباحت بیان کړی کله چې رته اتق الله ویل شو چې د الله نه ویریږي بس دا کار مکو نو بس بیا ته قلار شه دغه نه کا په حسبه جهنم یا حسبه حسب په معنا د جزا او د سزا سره دی نو معنا دا شوله پورا دی د دیو د پاره جهنم سزا د دیو جهنم دی ولا بئس المهاد او جهنم دا د عربی لفظ دی مونږه پښتو کې مو یو په عربی کې دا جهنم دی جهنم جوری کندې ته وي چې ډیره زیاته جوری چې دغه ویخ انسان ته نه معلومی نو جهنم ته جهنم ځکه وي په حدیث کې راغلی دی چې د جهنم د سر نه یو غټه ګټه وان کړل شي ور واچول شي نو په اویاو کالو کې به یخته ونه رسیږي په اویاو کالو کې دومره جهنم دا دومره زیاته لویه کنده ده او دومره کویه دی غټه پغې کې دند بیا خپل تیخانی دی پغې کې پغې کې بیا دننه کویان دی د اور کویان دی پغې کې او په حدیث کې راغلی دی په روایتو کې چې الله تعالی به څه خلک د د اور صندوقونه ولا جوړ کې او پغې کې بند کی پغې کې بند کی او پغې کې به د څه سوزیږي او پغې کې متکبرین خلق په هغه کې ورن کړی شي منافقان به کې ټول نه لاندې او په جهنم کې غټ غټ غرونه دي سلويخ کاله او یا کاله په غي باندې جهنمی ورخیږي چې کله سر ته ور ورسیږي رو بخويږي یخته واپس لاړ شي الله تعالی دې مونږ او تاسو ور دینه بچو ساتي د جهنم نه سلور دیوالونه تاو دی حدیث کې راځي یو دیواله په پلنوالي باندې چې په سفرو کې سلويخ کاله بیا هم نه ختمي الله تعالی دې مونږ او تاسو له دغې نه وساتي جهنمیانو باندې به الله تعالی خارخ راولي ځان به دومره وګورئ چې هډوکي به راښکاره شي الله تعالی ته وایي چې دا عذاب دې راوانې د څه ګناه په وجه باندې مسلط کړی ده وایي تاسو مسلمانانو ته تکلیف ورکړی نو دا عمر رضی الله تعالی عنه به دا خبره کوله ترمذی کې راغلی دی اکثرو ذکر النار جهنم ځان ته زیات را یادوي فإن حرها شدید ځکه جهنم ډیر زیات ګرم دی و ان قارها بعید او داغي جورواله ډیر زیات لري دی و ان مقامها حدید او داغي ګرځونه ګره د اوسپنې دي ماتولونه داغي د اوسپنې دي او څومره ماتول دی یو د پل کې څومره دی د جهنم په حدیث کې راغلی دی چې دا ټول زمکه والا خلک راجم شي نو د جهنم یو ماتول به پورته نکي هغه به د الله تعالی ملائک پورته کوي او جهنم جهنمی دې سر لوي راچي الله تعالی دې مونږ او تاسو دینه بچو ساتي په حسبه جهنم پورا دې ردر پر جهنم یا په حسبه جهنم سزا را د جهنم دی څومره ګناهونه کوي مسلمانان په معاشره کې که چاته هم دا خبره وکي چې د الله نه ویریږي او دا مکوه نو دا یقیني خبره ده چې هغې له هم په دغه ګناه باندې خه غیرت وکي او په خپل باطل باندې په خپل منافقت باندې په خپل بيدینۍ باندې په هغه باندې کلک پاتې شي په حسبه جهنم سزا رد جهنم ده یا په حسبه جهنم پوره دې در پر جهنم ولا بیسل میحاد او ډیر خامخه ډیر بد زیاده تیار کړل شوی میحاد اصل کې بسترې ته وي نو الله تعالی وستا ته د خپل آرام زی معلوم ده تا تخپل بستر معلومه ده ستا بستر او ستا د آرام زی هغه جهنم ده او که امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي په الله تعالی باندې ځان خرڅ کړي او الله تعالی د دنه در نه پس ور د مال غیسته نو بس دا ټول نه بهترین انسان دی او دا الله تعالی باندې ځان ولی خرڅ کړي دی نو الله تعالی باندې ځان ځکه خرڅ کړي دی چې د الله تعالی رضا غواړي ومن الناس او بعض خلکونه میشری نفسه ابتغاء مرضات الله چې خرڅوي خپل ځان په الله تعالی باندې ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا د الله تعالی او دا آیات یقیني خبره ده چې دا د استشهادیانو په باره کې دی د صهیب رومي رضی الله تعالی عنه په باره کې دغه نازل شوی دی چې د الله تعالی لپاره ځان دغه قرباني کړی و ځان د صحابه کرامو ډیر صحابه کرامو ځان ټوټې ټوټې کړل د الله تعالی د دین لپاره او ډیر صحابه کرامو دا قرباني ورکړې ده من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله او ځان خرڅ کړی دی اخیستون کې څوک دی سورې توبه کې وراشي یو سل یولسم آیات کې ومنن ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ډیر خلک مؤمنان داسې دي چې خپل ځان او مال په الله تعالی باندې قربان کړی دی خرڅ کړی دی او الله تعالی بوله د هغې په عوض کې جنت ورکوي مرضات الله حدیث کې راځي د الله تعالی رضا دا د ټولو نه بهترینه درجه ده حدیث کې راځي الله تعالی به جنت والو ته وایي چې تاسو ته تا زه نور نعمتونه درکم تاسو څه غواړئ چې زه له هغه درکم نو جنتیان به الله تعالی مونږ نور څه وغواړو په جنت کې یو الله تعالی به توی زه تاسو ته خپل رضا در کوم زبر باندې نه غوسه کیږم زبر نه چرته بیا خپه نشم والله رؤوف بالعباد الله تعالی ډیر شفقت کوونکی دی په خپل بندګانو باندې الله په مونږ باندې خپل شفقت او مهرباني وکړه د الله تعالی شفقت او مهرباني څه ده صاحب اللباب لیکلی وای د الله تعالی یو مهرباني ده په لږ عمل باندې الله تعالی ډیر نعمتونه درکې عمل لیکړه د 50 پېته کاله او ټول عمر بیا په جنت کې دا د الله تعالی رافت دی دغه سي په حالت د اکراه کې د کلمه د کوپر ویلله الله تعالی دې پاغه باندې نه رانسی دغه سي الله تعالی را باندې هغه احکام پرس کړی دي چې ستا په وس او په اختیار کې شته دي والله رؤوف بالعباد دا الله تعالی یو شفقت او مهرباني دا هم ده چې دا مال د الله تعالی دی دا بدن د الله تعالی درکړی دی او کدا دا دی دا یعنی تعالی درکړي الله تعالی دی او کته دا الله د پاره خرج کی نو الله تعالی له پدې باندې ثواب هم درکې والله رؤوف بالعباد الله تعالی شفقت کوونکی دی بل عباد په خپل بندگان باندې العباد نیکان بندگان تی مراد دي کم بندگان مې یشری نفسه ابتغاء مرضات الله چې د الله د پاره ځان خرڅ کړي الله پاغي باندې شفقت کوي الله تبارک تعالی زمونږ د نفسونو او زمونږ د مالونو ستاري الله خصوصا مهاجرینو او دغه سي مجاهدینو الله په خپل د خپل ځانونه به تا در خرڅ کړي دي الله د خپل مالونه تر در کړی دي الله ته په مهرباني وکړه الله تعالی د مهاجرینو هجرت د انصارو نصرت او د مجاهدینو دغه جهاد د استشهادیانو دغه استشهادی او فدایی د خپل ځان قربانول الله تعالی د ستاره لپاره کړی دی الله تعالی ته یې قبول ک او الله تبارک تعالی د دای قربانی په عوض کې مونږ له خپل شرعي نظام راک